الرحمن الرحیم المطلب الاول الخبر المقبول وفيه مقصدان او پدې کې دوه مقصدونه دي مقصد اول اقسام د مقبول دي او مقصد ثانی تقسیم د مقبول له الا معمول به و غیر معمول به معمول به تا او غیر معمول به تا هغه تفاوت او فرق د مراتب د دیتا الى قسمین رئیسین یو دو قسمونو تا چې هغه رئیسین دي دا نور د دې بیا فرع ده هما صحیح و حسن یو حسن لذاته ده بل لغیره ده دارنګ بل صحیح لذاته ده او بل صحیح لغیره ده فتول اقسام المقبول فی النهایه نو واپس کیږي اقسام د مقبول په انتها کې الى اربعه اقسام سلور قسمونو تا وغداري صحیح لذاته او دویم صحیح لغیره دریم حسن لذاته او سولورم حسن لغیره ویلیک البحث فی هذه الاقسام تفصیلا او لازم دی پتا هغه بحث په دې اقسامو کې تفصیلا الصحیح تعریف د حدیث صحیح سره چې داغه سند متصل وی بنقل العدل الضابط په نقل کولو د عادل راویانو چې هغه ضابط وی یاد ساتون کی وی عن مثله دا سید خپل مثل نه نقل کړي الا منتهاه انتها د سند تا من غیر شذوز نه پکې شذوز تا ولا علا نه پکې س علت شتا شرح د دې تعریف صدا و اشتمل التعریف السابق مشتمل دې دا تعریف روانه نه علی امور پس امور یجب چې واجب دي توفرها داغي پورواله حتا یکون الحدیث صحیحا چې حدیث صحیح شي هغه امور دادی یو اتصال د سند ده ومعناه ان کل راو من رواته هر یو راوی درواتو دی حدیث نه کده خزه اغست د حدیث مباشرتن مخامخ په مخامخ وغیر مخروم المروت او دی په لګره مروت نه بار نه دی چې هغه ته د په عادت کې د سړیتوب خبري وي د هر چا خپل عادت وي په علاقو کې نو ځنې عادت د سړیتوب وي هغه ته مروت وي او ځنې د غیر مروت وي